د میواچا او بادشاہ وزیر ته وې زړه شرفه او راور کا ورکه جب کې واشو دم کړه آثار کړ ویاده ته یو ګون مولاله په دنیا خو نه کې دنیا هم سره ډیر ده نو بیا خلک په دې پیرانو مریانو پسې ګرځي دمګورو پسې ګرځي په دې کار نه کېږي نو چې بل لاله هغه دم درود کو ها بادشاہ وزیر ته پیسې شته وای زل اشرفی او لور کا پیسې ورکړي جب کې واچول وزیر بادشاہ ته وې څنګه سخه شوی وینا بالکل خلاص ولړې راځه ویل دي بس پرې راځه کې یو عاجز عالم دی کچ کوټا اولو کې کو ډیر ساده مزاج هغه هغه دم او ډیر مشهور دی خلکو کې ډیر عاجز طبیعت انسان دی هغه روان شو شپنی نو ورغله دا مورخین ذکر کوي چراغ غولی ته دن شو سهن تا د کور بادشاہ وزیر خبره عالم شپنی می نا خوشوی دا دیوی ځان ته لګوره او خطو کتابت کوي ملاقات هم ده فرس ملاقات نو مزه دی عالم زره دیوم لکړه چې بادشاہ زما کور ته راغی خزه وا لوریانه وی زره چت کمرې ته وخته دا کمرې خالی کړه او د دیوم لکړه چې بس واپس بشي چې دی ویم نه خو بادشاہ وزیر مو خياري ښا بادشاہ وزیر ته وی چې سړی په مامدار سړی په مونږ چې زمونږ نه پټيږي سړی امدار بادشاہ وزیر ته وی ته دروازه کې ودرېګا سره پاسته لاسونه دي چنجو له تیار دي بادشاہ په چوغو چوغو شو وي په خبره وکړه وی بادشاہ نن د خلکو سره هغه معاملو کا دنیا کې چې سبا تا سره قیامت کې الله کې چې بیا په خفه نه په چوغو شو بادشاہ وی بل خبره وکړه وسواله عالم ته وای هوای دا وارم چې نن زما کور ته راغلی بیا رانش بار شو بوج کم شو چې د سهن ته شو دروازې نه بار شو د کمرې نه وې واله سره بیا ورته وې وې دا عالم چې نن راغلې چې سبا زما دې ته راځي بس سو کو ته وې عالم ته وې بادشاہ وزیر دواره راغلي کور ته وې چې ما معاف کا بیا دا نشي بادشاہ وزیر ته وې دی بار شو بادشاہ وزیر دواړه بار شو د کورنا لور لوریان یو خزه را کوز شوې دا عالم او د درې ورځو نه هر دې د درې ورځو ناره در کړې درې شپې درې را دې هغه خزه به خاوند دی عالم ته وی خاوند مو عالم چې یا خو لیونی او یا مست دی وی ولی وی ګوره او بادشاه وزیر اوس بار ولاړ دی دا خبره اوري وی من د درې ورځو نه هر یو د فما ته من د درې ورځو نه هر یو ګیو کور سمشتا او ستا کور ته خپل بادشاه وزیر راغله او من کتل د کوټې د سر نه تعالی پیسې در کولو دا نه غسته په خپل ډول کولی تاسو وختیم نه نو عالم اخذ ته وی یو زمانہ اوخ جوړه ما مثال دی اوخ دی اوخ چې کله نوجوان وی قوی وی نو خلک په بارونه کوي پیسې په ګټي او چې کله کمزور او بوډا شي نو به خلک سکی حلال کې او خلک یې خوري نو چې زنو جوانو ما تکړو ما نو تعالی ما دې مزدوري کړې خزه تا وي ډېر مزې دې کړې اوس چې بوډا شوم کمزور شوم په بادشاہ نه خرڅه اوس بادشاہ وي کینه زبا کینم چې پاسه نه زبا پاسه ګرم چې دا خپل موس کړم پدې خبرو خبرو کې بادشاہ وزیر بیا را دن نشو وی ګورا جزې من خبره واره پیسې والا دا عالم ورته وی ها وی لو ځول مات ک بادشاہ ما ستاله اوس نو په ورستا کوړه بیا نه لازم او اوس دا اوس د ما گویا جزې وې کاجز ما خو ستا پیسو ته هم محتاج نه ما کړ چا جزم چا تا عاجز ما نو دا دا سو کو دا سره د مشهور ډاکو دا عالم د مشهور ډاکو د دنیا د بډاکې کوله د به خلق لوټو د ډاکو لارو کې بناستو او یا ته الله داسې انسان جوړ کو چې بادشاہ وزیر دا کمرې لا او دا کور لا راځي حضور کوي او هغه نه دي د سم سم شوه څنګه چې دا ډاکو د دې عالم نمو فضیل ابن عیاض مشهور د دنیا صوفي ګرځیدل او یا ول ډاکو په یو کور باندې داغه ډاکوا ډاکی لراغلیو لکه دا کوری شاته راستو سلو پینځه یا اتلس ملګریو د کور ډاکی نمبرو نور کته راستو د چت د پاسه راستو سیم کې قتل چې کله دا کور والا زنانا والا کله غلی شي زبدل اطلاع ورکم نو بیا په د پاسه والو د کور ډاکبو په دې انتظارو کور کې زنانه وی هغه کار ختم کو هغه زنانه اخر کې او دسیو کو منځیو کو قران راوغسته ده او قران شروع کو دا حضور ابن عام مشهور دا کوچت د پاسه نه ګوري دي زنانه تا او چې کله دی آیات تلاغه علم یعنی للذین آیا مؤمنانو دا وخت نه راغله چې زړه نرم شي د الله د کتاب د وجنا د الله د دین د وجنا نن کې پیدا شي او یری د الله نه غلط کارونه توبه وباسي او د کوټې د پاسا د ډاکی په انتظار و هغه آیات واورې دا عربو تعلق د هغه قران والا سره پیدا شو چې قران یې لوستو خو قران ته وګه خود نو د قران د وګه خود او اثر دا چې توبه وکړه دا کینه کته کوشو ملګری وسنګ کار تیار دی دا کی وینا ویوله وی ما په توبه را اذا سړی توبه او تراغلو زیاده دا کو کو به وګورو وینا وای کتا سو ډاکه کوي زتا سو ډاکه کوي خیر د قران اثر دا او ډاکې نه الله بچ کړو هغه کور والا د قران اثر دا چې د قران په وجه هغه مشهور ډاکو هغه د دنیا مشهور عالم وګرځیدا نو سو وجنا نو قران دا وجه قران کې دا څه اثر دی کوم زړونو ته کوم کورونو ته کوم کلو ملکونو ته د الله کتاب تللی نو هغه الله د ډاکو او د مصیبتونو بچ کړی دی دا هغه د قران په وجه باندې دا هغه نقشه د دین او د دنیا هغه بدل شوی دا دا قران هغه سره هغه داسې او بیا علم شروع کو او بیا مشهور صوفي ګرځیدل دي بهرحال انو اول به ډاکی پسې ګرځي دا او بیا بادشاہ وزیر پاغه پسې ګرځي دین داسې او بیا هغه نه قبل ګور اثر خبره داوا چې تعلق خلی کې اثرې هغه بادشاہ هغه د هغه عالم دا خبر په وجه دا پریشانی الله ختم کړه چې لا دم نه وټولې چې داغه د خلینو قران او تلوای کې بسوله اثرو چې داغه د خلینو احادیث او تلوای پای کې بسوله لوی اثرو الله وې دارنګي څنګه چتوي ستا دنیا کې غټي غټي سترګې وي خو زما د غټو غټو ټکو د قران نبی نه پاتې شوی وي تا په زما قران نو لیدلې تا په زما د پیغمبر احادیث نو لیدلې معمولی معمولی ټکی بدی لیدل پاګه بد ځان پوهه کا خو زما غټ غټ ټکی تا پاګه ځان نو پوهه کندې لیدلې نو ګوره ته چې موبایل اړو د سره من ناشتي لوی وړو کې زنانا نارینا بوډا شپه ورځ کنه کاری چشمه او تا چو اکی لګیایو پاګه څنګه ځان پوهه کو اې دا اوس وسره اوس اوس دوه وخت نه کیږي هو اتل دې نه دې فیزل اسکاله او هو لکه معتبر خلکو به استعمالو دا هو اتل اسکاله خو عام لاسونو تور سره اچھا په ځان پوهه دا څوک به چې هغه په ځان نه پوهه کړي بوډا نه بوډا چې کټ کې پروت یم ویل کړه کړه بسنګ کومه دا بسنګ ملاوم 1 2 3 4 5 انسه پاره څنګه ځان پوهه په دې بوډاوالي کې زده کا زنانه وزده کا بوډېګان وزده کا ماشومان وزده کا ها او دا قران چې ستاد پیدایش نمخ کې راغلي خطا قطور وي خنو جوان وي تا دې د کار ویل چې دا زما زندگی اصل مقصد دی یره د موبایل نه بغیر نه کیږي نو قران نه بغیر کیږي څه پکار ده کنه هغه یو ځکه کوي هغه یو یو ځان پوهه کوو خو د الله په کتاب باندې ځان نه پوهه کوو ځان خبرو نو کو سبا مونږ ته زمونږ ربوي چې زټی شو ته دا زمانه د کېده دا نو بال څنګه د کړه ها دا راته وځه بس موبایل څنګه د کړه بعض انسان یا خپل نوم نشي لیکلی خو هم باندې ځان پوهه کړي دا 1 دا 2 خل صفر مخ کې ویم بیا به 3 3 4 وام بیا به دا و بداین سیز دکی بیا اوکې کی میسج راشي میسج ان بکس دار شي بیا کولاوي پای څنګه ځان پوهه کړي دا سوق بني او بیا ماشومان راشه چې دا څنګه دا څه ته وې چې دا کومه دنیا ته پکې راځي هر څوک په هغه ځان پوهه کوي چې دا ټیلینار دی او دا جیز دی او دا وارد دی او دا فلانې دی او دا پیکچ دی دا خرچه کم کوي دا خرچه سیوا کوي دا هفته هغه داسې کوي دا میاشت هغه داسې کوي دې کې دا او یو پاګه څنګه ځان پوهه کو خو دا الله په کتاب باندې من ځان نه پوهه کو یا ساته دا د کامیابی شیز دی عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنہ دی به گمراه نشي دنیا کې دی به بدبخت نشي په آخرت کې گمراه په دار باندې ذکر انسان نه دهری جوړیږي ذکر انسان نه کمیونست جوړیږي ذکر انسان نه روسي جوړیږي ذکر انسان نه هندو جوړیږي ذکر انسان نه سک جوړیږي ذکر انسان نه بل څه ته چې داغه تعلق د الله د کتاب سره نه نور بیماری ہو لے گی یا بس کی گی جاتے خود اب یام سلک دے یا بل نبو جدا شی یا بس شی نور بیماری ہو لے گی نور بیماری ہو لے گی سبق تو دادا اللہ وادی دی چھے کم و خلق و تعلق زما دی کتاب صلی اللہ علیہ زبے بالکل امن اسبان ساتم او چھے کم و خلق و زما کتاب تسپک تیلی دی بولا نبی علیہ السلام دو بادشاهانو ته د خپل طرف نه دو سفیران لګلو سفیر د سفارت کار کوي چې دا د بادشاه ته پیغام رسون کې نبی علیہ الصلات والسلام قیصر سلطنت ډیر آباد تر ډیرو وختونو راځي آباد ملکو ایران آباد ملکو دواله بادشاہانو ته نبی علیہ السلام خطونه ورکړو سفیرانو ته او ویلېګل د روم بادشاہ قیصر ته او د ایران بادشاہ کسرا ته چکله د روم بادشاہ ته خط ولیکو لا د روم بادشاہ ته نو خط ډېر تعظیم وکړو او خط له هغه سړي قدر یې وکړو دا سړي وې ما به خط منلې وې د نبی عليه السلام سفیر دی ویلو خو بیا به زما حکومت لا شي زما تخته به ګډوډ شي نو ټیک دا بهترین خط دی خو خط تیار نیم چې دا ومنم نو هغه خط د نبی علی السلام د پاره د اتی د کاخ نه بکسه جوړ کړه او پای کې محفوظ بن کې هو نور سو ته ولې حفاظت یې وکړ نبی علی السلام د خط بل یو بېمانو د بادشاہ د ایران کسرا چې نبی علی السلام کوم سفیر هغه ته لیکلو هغه سفیر نبی علی السلام ته دا آیات لیکلو چې اسلم تسلم اسلام ورو ته زموږ د جنگ نه بچي موږ تاسو د جنگ نه کو مسلمان شه او چې کله هغه خط ولید ایران بادشاہ اخت زره زره کوي شلا وې دا عرب د مدینی یو بدو سره یو خوا سره ماته خطر لري چې ته سمجه عرب سره او هغه سفیر ته وی چې نبی علی السلام لګل او صحابي دی وی زما د مخ نه لری شه په مخ مې مړه غړو شه او که چې د بادشاہ کده سفیر وجل جائز وي ما به دې کې ته وجل وي خو د سفیر وجل جائز نه دي ځکه د یو ملک بل ملک او دا سفیران ګرځي هغه لار خداغه خط د پیغمبر څخه زره زره کا حدیث کې راځي بخاری کې کو روایت راځي خط دا وشلا ګوره د پیغمبر خط شلول پای کې د الله کتاب لیکل شوی نو الله څنګه زره زره کا د خپل زوی د لاسونه تقریبا اتنه غنټه تیرې نه وی چې الله هغه څه زره زره کو څنګه چې د پیغمبر خط زره زره کړو او دو سپایانی ولېګل هغه ته په مخ مې ملګا دو سپایانی د خپل فون نه ولېګل چې لار شي او په مدینه منوره کې چې کم یو سړی هغه بدو نبی علیہ السلام ته بدوی هغه سړي چې ما ما پس کم کس را لګلو لار شه وغه لاس نیولې راولې لازم تړلې وغه مال راولې زره کې سزا ول ورکم پیغمبر یاد هغه د پیغمبر څخه قدر معلومه ځکه هغه د قران سره تعلق نو ادي کتاب سره تعلق نو هغه د پیغمبر څخه قدر معلومو نن کې یورپی ملکونه د قران د پیغمبر سپکواله او توهین کوي هغه غریبانان د پیغمبر او د قران څخه قدر معلوم دي داغه شان سوره ده داغه مقام سوره ده د قران شان سوره ده دو دو سپایان پیغمبر ته سره ولېګل چرال دواړه نبی علیہ الصلات والسلام سره مخشو یې د موږ بادشاہ راځګلو د ایران بادشاہ چره وره ټیک شو شپه دا ماخام دې شپو کې سار به ګورو سار به ان شاء الله د شپې به سفر څنګه کو او ډیره کله زه ولور کو شپه چې نیمه نه خوا شو د هغه بادشاہ زوی اونګی دا او خپل پلار په سینه باندې چاله کې خدا بادشاہ هغه بادشاہ د بادشاہ زوی اونګی دا او د خپل پلار بادشاہ په سینه باندې چاله کې خدا او پلار هغه سینه اوشلولا زره زره کړه او اعلان یې وکړ داغه په ځای باندې دا غزوی بادشاہ وګرځید او اعلان یې وکړ وای چې کم پلار زما پلار کم د سپایان د مدینی په کس په سری ګلو هغه حکم ختم حکم معطل هغه واپس راځي سړی بنلا ولې ځان سره د خدا حکم فرمان جاری کړه د بادشاہ زوی او بادشاہ هغه چې د پیغمبر خطه زره زره کړو هغه د خپل زوی د لاسونو زره زره شپې الله او د شپې مولد هم ورنکړ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فورا وحی او شپې شپې دا غ تعلق د چا سره الله سره الدون سره شپه خواشوي ونمینا الله جبريل پیغمبر پاک ته ولګي چې پیغمبر یې پروا مکوا هغه خط چې تا کوم سفیر لګلو نو هغه خط شلولو امه د خپل لوی د لاسو نظر زړه کړ او هغه چې تا په کوم سپایان راغلي دا غزوی حکم معطل کړي او واپس بدل راځي رخصت یې کاته به وسره نه سار چې شو هغه پولیس ویږي من سره بده کنه نبی عليه السلام دی وینا وی ولی وی تاسو تپتا شتا تاسو د مل هغه تختول ته شوی دا وی څنګه وی تاسو بادشاہ دا غزوی وجلې هغه زوی نه کېدل خپل پلار یې وجلې دی او په داسې حالت یې وجلې چې هغه خپل پلار یې زړه زړه کړي او دویم چې کوم حکم هغه کړو زما په باره کې هغه حکم هغه ختم کړي نو هغه څه خدا سے واسطه نه وی ټلیفون نو وای زې لار شي وګوري که حکم نو نقشه نو بدل شوی حکومت تخت نو بدل شوی بیا راشي زه خو د زم نه خو حالات دا رسیدي هغه چې روان دي حاصل میدان رال تپوسو گویا کسرا د خپل زوی د طرف نه هغه زره زره شوی او دا حکم یې واپس کړی ګوره انو هغه هغه بادشاہي مله ختم کړه دنیا هم تباہ شو آخر هم تباہ شو او هغه قیصر بادشاہ د روم بادشاہ چې د نبی علی السلام د خط تعظیم یو کو د نبی علی السلام د خط قدر یو کو د اتی فغاخ کې او لزه ورکو بکسه جوړ کړه نو دا حکومت الله ډیر وخت لپاره ساتلو ډیر وخت لپاره الله دا حکومت برقرار ساتلو اگر چې کافرو خدا د پیغمبر خط او د الله د کتاب بیزتی نه وکړي نو الله داغه د حکومت خیال ساته او داغه بی او چا کم بیزتی وکړه د الله د کتاب او د پیغمبر نو الله د خپل زوی د لاسو نظر زره کو تباہ او برباد شو دنیا هم تلاله بادشاہی هم تلاله او اخر هم تباہ شو مقصد مې دا و چې د کوم خلکو تعلق د الله د کتاب او د دین سره نه کامیاب دي دنیا او آخرت کې او چې تعلق لانه نه هغه ناکام دی ها الله د زمون تعلق د الله د کتاب او